او د پاره د کافرانو عذاب د دردناک دا آیات مبارکه لفظي ترجمه وا امام نصر رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې ذکر کړی چې صحابه کرام مسلمانانو له وکلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین څخه مسله بیان کا نو غیب الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو راعنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل له دې کندري کولې راعنا لکوي نو دای چې مسلمانانو دا قول او خبره واورېده چې دای خپل پیغمبر له وی راعنا نو دای ډېر خوشاله شول چې مخکې وګور لمن په پټه باندې بدر سوی کندري ومونی اوس وګور لکه خامخ کندري او دای باندې کوي او دا لفظ که د رعونت نه ماخوذ شي نو بیا یې معنا ده د حمق او جهل په معنا د تمثل او احمق راځي نو مسلمانانو به اوله معنا مراد کوله چې اې د الله پیغمبر زموږ لحاظ وکړه او دې بدبختو به په دویمه معنا باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لفظ استعمالوي نو په دې باندې انسان کافر ګرځي دا خو اصل کافر دی خو که مسلمان دا لفظ د سپکاوي د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم له استعمال کې چې عشق کیا نو دې د خپل مسلمانۍ نه لازم دی اگر چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګډي ګډي شروع دي صحابه کرام او حدیث صحیح مسلم کرام دي وای مون په ځنګل کې یو میوه لهولا چې د بیر او کرکر په شان کې سره میوه وي په عربی کې هغه له کباق وي عام خلک ورللی چې وي غسرې سرې دانې ملاوي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له وی چې تاسو ته کې دا تورې تورې دانې راوندوي دا ډېرې مزیدارې او خوږې صحابه کرام نبی علیہ السلام له تاسو په صحرا کې د بوټي پیژنې دا غي نیویم پیژنې تبوې تاسو په صحرا کې چرتا ګډي دې ضروري دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو پیغمبر د پیغمبرانو د الله نه د سروري او ما بم مکی والل په یو څو رکو او په یو څو قرات باندې ایله دا غړي او دې سروري نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عاجزی او ټول انبیاء او کدا عاجزی وا چې ګړي دې سرولې دي خدا لفظ د وکالو په تور هغه له استعمالو د کفري لفظ دی نو الله رب العالمین د دین منو فرمایله چې دا لفظ نه استعمالوي پایات کې دلیل دی چې مهم شرک او مهم کفر الفاظ استعمالول دا نه دي بکار مسلمان به دین اجتناب کوي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابه کرامو پر مقابله ما شاء الله وشئتا هغه سبکی چې د الله په خوښي او تاسو په خوښي نو د بنده کوم مشیت او په خوښتا دا په خوښه باندې باندې کارو کیږي خدا الله پیغمبر د الله حضرت کو ورغوي دا سموي چې ماشاء الله وشئتا بلکې دا سموي ماشاء الله وحده لکه درود تاج دا واجی کتابونه فرضیږي په لارو کوڅو کې او باغې کې رضانه درودونه جوړ کړي او درود لري چې درود تاج او باغې کې الفاظ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک استعمالي دافع البلاء والوباء چې هغه د تکون کړي د مصیبتونو او د وباګانو دا هغه مهم شرک الفاظ دي مسلمان له دې اجتناب پکار نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو مصیبتونه د سکولې شوې وباګانې د سکولې شوې نو په اوهد کې به ولې راغی غاښونه شهیدان کېدل سر مبارک به زخمي کېدو د بدن نه به ولې وینې روانې دي او په دې آیات مبارکه کې د دې يهوديانو د سنورم شبهه ذکر ده هغه شبهه او اعتراض داو چې ګوره مونږ دا لفظ دراعنا استعمالو چې مونږه استعمال شروع کو تفسیر جلالین چې په آیات کې د خیر نه مراد وحی ده او د رحمت نه مراد نبوت او پیغمبري د نبی صلی الله علیه وسلم ده الله چې وګوري نو وحی هغه چا راځي چې خوښه کی نبوت او پیغمبري هغه چا لور کوي چې خوښه کی او امام علوسی رحمت الله علیه وی چې ظاهر او راجح خبره دا ده چې په دې خیر کې عموم نه ټول انواع د خیر نه مراد دي د دې پتا سو باندې هیڅ خوشحالي او خیر سود نشي پیرځوي نشي پتا سو باندې په دې آیات مبارکه کې د دې يهوديانو د بل شبهه ذکر کوي چې دا د دې پنځم اعتراض وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وستا نبوت او پیغمبري ته نه منو چې ته د نسخ قائل یې نن یو خبره کې سبا بیا بلې نو خپل پر خپل کارو دي کې مترجمه الله رب العالمین په دې آیاتونو کې د دې جواب دی چې احکام بدلېدل داخله الله د قدرت څخه ده الله په هر شي باندې قادر دی او الله بادشاہ دی نو زه د الله د حکم تابع یم څنګه چې الله حکم کوي دا غي تابع کوم یو نسخ په معنا د تحویل او نقل سره راځي لکه عرب وی نسخت الكتاب ما کتاب لیکلو د دې معنا او مقصد دا دی چې یو کتاب ته د مخې له پروت یو د هغې نه بل کتاب نیسي نو د هغه کتاب هغه علم دی دی بل را منتقل شو دی تحویل او نقل له نسخه وایي متقدمین اهل علم مفسرین نسخ عام معنا شراغ استنا چې د یو آیات وسخ بدلیدل دی له نسخ ویلی نو په دې معنا شراغ قران کریم کې ګڼ آیاتونه منسوخ ذکر کړي د متقدمینو په نیز باندې په قران کریم کې په عامه معنا باندې تقریبا 300 آیات منسوخ دي او متأخرین اهل علم نسبت یو محدود معنا سره غسنا چې کله د آیات حکم سره د تلاوت په منسوخ شي یا حکم باقی نه خو تلاوت د آیات منسوخ شو او یاد چې آیات باقی د حکم منسوخ شو دا درې قسمونه ذکر کړی دي یو دا چې آیات او حکم دواړه منسوخ شي دویم دا حکم منسوخ دی خو آیات باقی دی الفاظ باقی دی او دریم د دې برعکس نو بیا د متأخرین او اهل علم په نيز باندې قران کریم کې منسوخ آیاتونه کم دي شاه ولی الله رحمت الله علیه په الفوز الکبیر کې د متأخرین او د اصطلاح مطابق صرف پنځه آیاتونه د قران کریم ذکر کوي چې منسوخ دي خو په دې پنځو آیاتونو کې شیخ المشایخ علامه حسین علی رحمت الله علیه د آیات داسې معنا کوي د توجیه کوي چې د نس نه بچي نو دا مقصد او مطلب دی چې قران کې منسوخ آیاتونه نشته خو یو توجیه او معنا دا چې د پاره تر آیات د نس نه بچي او بیا په بل اعتبار سره اهل علم د نفس تقسیم دا ذکر چې په شریعت کې نسخه د متواتر سره په متواتر سره راځي لکه قرآن کریم نسخه په بل آیات سره دا په اتفاقی خبره ده او دویم نسخه د قرآن کریم په سنت نبویه سره په دې کې بیا اهل علم تفصیل کړي او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دې قائل نه د دې وجه نه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د مذهب یو لوی اصولی امام دی عبد الجبار بن احمد هغه چې کله دا مسله ذکر کوي او دې خبرې له ورځې چې امام شافعي رحمت الله علیه په احادیث او سنت باندې د قران کریم د نسخ قائل نه دی هغه وی الشافعي رجل كبير ولكن الحق اكبر منه امام شافعي یو لوی سړی د حق دا نه منلی حق خبره دا ده